څلوېښتم درېمه خرا درېمه خبره طلب د دلیل دی مشرکانو نه یو سل څلور څلوېښتم آیات کې تحریم قهری په یهودیانو باندې چې مخکې هم د هغې تفصیل بیان شوی د يهوديانو د ظلم د وجنه د بی دینۍ د وجنه الله تعالی په هغې باندې څه څیزونه حرام کړي یو سل وڅلوېښتم آیات کې بیاني رد په دلیل باطل له مشرکانو باندې یو سل نهه څلوېښتم آیات کې بیاني بیا آخره باب بیاني وجعلوا لله مما زرع من الحرث والانعام نصيبا جعلو مقرر کړی دی دیو لله د الله تعالی لپاره مما زرا من الحرس دغه څنګه چې پیدا کړی دی الله تعالی من الحرس د پستونو نه ول انعام او د سارونه نصیبا برخه فقالو ندی وای هاذا لله بزعمهم دا د الله تعالی دا د دیو په ګمان کې وهذا لشرکائنا او دا برخه زمونږ د مددګارانو ده زمونږ د شریکانو ده حاصل له آیت دا دی الله تعالی وایي چې دې مشرکانو په خپله خوښه باندې الله تعالی دیو ته ساروی ورکړي دي الله تعالی ته بسونه ورکړي دي نو هغې کې تقسیمات کړي دي پای کې د الله تعالی برخه هم جوړه کړې ده نو په هغې کې د خپلو الهو برخه هم جوړه کړې د غیر الله په نوم تې هم ورکوي د غیر الله اوږې د د غیر الله او د بابا دړی دا ورته وایي وجعلو او مقرر کړی دی دیو د الله تعالی لپاره مم مازرا من الحرث دغه نه چې پیدا کړی دی الله تعالی د فصلونو نه ولنعام یو د سارونه نصیبا برخه فقالوا هذا لله بزعمهم دا اوس تفصیل دی دا برخې فقالوا ندی وی هذا لله بزعمهم دا برخه د الله تعالی د دی په ګمان کې بزعمهم د دې مطلب د دې په ګمان کې یعنی بغیر د تقدیر شرعی نه شریعت په کې څه برخه نه د شریعت د هغه برخې لحاظ نه ولې په فصل کې او دغه سي په سارو کې خو صدقه ده یا زکات دی دغه سی عشر دی په فصلونو غیرو کې دا غی لحاظ باندې نه الله تعالی نه ور کوي بلکې په خپل ګمان باندې بغیر د مقدار شرعی نه وهذا لشرکاینا او دا برخه زمونږ د مددګارانو ده فما كان لشركائهم فلا يصل الى الله وما كان لله فهو يصل الى شركائهم فما كان نو هغه برخه لشرکائهم چې د دیو د مدګاران د فاره د فلا یسل ال الله نو هغه نه رسی الله تعالی ته وما کان لله او هغه برخه چې د الله تعالی د فاره د په هو یسل ال شرکایهم نو هغه رسی د دیو مدګارانو ته الله لږ کوم برخه مقرره کړی ده نو هغه دیو مددګارانو ته رسیږي او دیو چې خپل مددګارانو لپاره کوم برخه مقرره کړې ده هغه الله تعالی ته نه رسیږي د دې څه مطلب دی یو مطلب مبصرینو بیان کړی دی کله چې د غیر الله په نوم باندې نظر کوي او د الله تعالی په نوم باندې کم نظر کوي د الله په نوم یې چې کوم ورکړي یا یې ورکوي نو د هغې نه که د هغې سره یو ځای شي چې کوم د غیر الله په نوم باندې ورکوي نو هغه ته جدا کوي نه خو لیکن کله چې دیو د خپلو الهو په نوم باندې کم څه مقرر کړي دي د هغې نه څه دانې او غله هغه یو ځای شي د هغې سره چې د الله تعالی لپاره جدا کړي نو هغه ترې زر رالرې کوي نو په ما کان لشرکایهم کومه برخه چې ردیو د مددګارانو د شریکانو ده پیرانو ده فلا یصلو الی الله هغه نه رسیږي الله تعالی ته که یوه دانه تیم هغه بلې کې یو ځای شي او سرونه هغه ته جدا کوي هغه الله تعالی نه ورکي و ما کان لله کوم چې الله تعالی لپاره مقرر کړی نو په هو یسلو الی شرکایهم هغه رسی د دې مددګارانو ته د خپل مددګارانو د لپاره چې کوم برخه مقرر کړی نو پاغې ته پاغې کې کسه دانی ته ور دی نو یی به خیر دی په هو یسلو الی شرکایهم بل معنا هم پسې نه ذکر کړې ده په ما کان لشرکایهم فلا یسولو الی الله کوم ساروی چې ذبح کوي د الله تعالی په نوم باندې ما کان لشرکایهم فلا یسولو الی الله نو د الله تعالی په نوم باندې کوم ساروی ذبح کوي نو د هغې سره د غیر الله نوم خامخا اخلي خو لیکن کله چې د الله تعالی په نوم باندې کله چې د غیر الله په نوم باندې ذبح کوي کم ساروی چې د الله تعالی په نوم باندې ذبح کوي نو د هغې سره د غیر الله نوم خامخا اخلي او کم چې د غیر الله په نوم باندې حلالوي نو په هغې باندې د الله تعالی نوم نه ذکر کوي په ما کان لشرکائهم کم ساروی چې دیو ذبح کوي د خپلو شریکانو په نوم باندې فلا یصل الی الله نو په هغې باندې د الله تعالی نوم نه اخلي و ما کان لله او کم چې حلالې د الله تعالی په نوم باندې په هو یسلو الی شرکایهم نو هغه رسی د دې مددګارانو ته یې د خپل مددګارانو د پیران نمونه په غیوان یخلی د غیر الله نوم پیخلی نور تقریبا درې مطلبونه نورم په بصیرین بیان کړی دي خو لیکن د غاسان مطلبونه دي سا اما يحكمون ډیر بد دا هغه چې دیو کم فیصله کوي دیو چې کم فیصله کوي دا ډیر زیاته بد ده نو د آیات دلیل یې پرې باندې چې د مکې مشرکانو به د الله تعالی په نوم باندې ورکړه کوله منښته به یې کوله خو دغه فرق به یې پکې کو وكذلك زين لكثير من لكثير من المشركين قتل اولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون دا مرد دی په نظر د غیر الله باندې بعضی مشرکانو به خپل اولاد د غیر الله په نوم باندې نظر کول من جوارانو ملنګانو ته وی هغه بخل چې دا بس مونږ بخل دی دیو په نوم باندې او دا قتل حکمی دی او کله وی د غیر الله په نوم باندې اولاد ذبح کاو دا اوس هم شته شیعګان چې دا کار کوي دغسې په هندوانو کې هم دا کار شته دغسې د باباګانو په نوم باندې خپل لونه د هغې منجوارانو ته ورکړي د هغې نوسو ته یې وروبخي چې دا زما پیر دی او دغسې زما بابا دی نو د دې وجې نه زه خپله لور چونکې دا د پلاني پیر منجور دی د خپله لور دې ته وربخم او دغه نکاح دا فاسد دی دا شرک دی بې دیني ده وکذالک زین لکثیر من المشرکین کذالک یعنی کما زین لهم ما ذکره لکه څرنګه چې دیو ته خسته شوی دا مخکې خبره نو دغه سي خسته شوی او دا کما زین لهم ما ذکر کذالک زینا دغه سي ډول کړی دي لکثیر من المشرکین ډیر مشرکانو ته قتل اولادهم وجل بچو داغي شرکاهم محبت د شریکانو خپلو شرکاهم حب شرکائهم اصل لسره محبت د شریکانو د دیو د خپل اولاد وجل او ته دا خوښ کړي دي او دا یې ته ښایسته کړي دي او تاسو ته ما د هغې مطلب ووایه یعنی د غیر الله په نوم باندې خپل اولاد منخ د هغې نظر کوي د هغې منښته کوي دغسې د یو پیر او د یو بابا د مینجورانو ملنګانانو په نوم باندې هغه وربخي هغې ته ورکوي د قتل حکمي قتل اولادهم او کله کله د غیر الله په نوم باندې ذبح کوي هم لکه شیعګان او دغسې په هندوان کې دا بعض کې دا رسم شته دی دغه سی خپل لونه ور کول د پیر او دغه سی د مرید او غیره او غیره من جوور ته ور کول او دغه سی دغه نو سو غیره ته ور کول د ټول پرې کې داخل دي قتل اولادهم دا سه علماء لیکلی دي قتل اولادهم کې لونه یا زامن ژوندۍ خخول دا به کوم داخل دي دا ته چا خیسته کړی دا ته شیطان خرڅ خیسته کړی لیوردوهم دیر پاره چې هلاکی دیو دره وليلبسوا عليهم دينهم او دې لپاره چې ګډ وډ کې په دې باندې دین نه دیو دینهم نو مراد دین اسلام دی چې خلک په هغې باندې پیدا, پیدا شوي دي حدیث کې راځي هر یو بچی په دین حنیف باندې حنافه پیدا کیږي حنافه پیدا کیږي خو لیکن بیا یې مور او پلار ګډ وډ کړي دوی معنا په سرینو ذکر کړې ده وليلبس عليهم دینهم د دین نه مراد دین د ابراهیم علیه السلام او د اسماعیل علیه السلام دی د مکی مشرکانو د هغې دعوه کوله نو د اسماعیل علیه السلام او د ابراهیم علیه السلام په دین کې خدا طریقه نشته رې نو تاسو د هغې دین ګډوډ که ولو شاء الله که چېرته غوښتلی الله تعالی دې کې په عبارت کې تقدیر دی که چېرته بچ کا که چېرته غوښتلی الله تعالی بچ کول د خلکو د شرک نه ما پالو نو دیو به شرک نه وکړی په زر هم پرېږدي لره او ما یبترون او چې یې جوړی وما یفترون هغه چې دیو کوم دروغ جوړی په زرهم کې دا معنی ده چې بس کفر او شرک ته پرې دا ښه کار دی تاسو ته ما پرونو میلیو د چې کله لفظ راشي نو پای کې مراد زجری توبیخ پای کې مرادی بس پرېږده دا تا خو تاسو هم د الله تعالی دین بیان ک لکه یو کشری مور او پلار هغه تواز وکي بار بار ته نصیحت وکي نو بیا د سو کوي وې زه پرېږده دا هغه ورته وایي مور او پلار وایي ځه ته راکه وخت زه به دې خوښ شم په زر هم ما یبترون نو الله تعالی وایي دوی چې دا څه جوړوي نو بس ته یې پرېږده زه به ورسره ګورم وقالو هذه انعام وحرث حجر لا, يطمع لا يطعمها الا من نشاء بزعمهم وقالو هذه انعام دی آیت کې الله تعالی رد کوي په تحریمات غیر الله باندې او داغي درې اقسام الله تعالی بیان کړی مکی مشرکان ودا کار کاو لند دې ټول آیاتونو مطلب دار چې د مکی مشرکانو بر ځان نه حلال او حرام جوړول الان کې حلال هغه دي چې الله تعالی حلال کړي او حرام هغه دي چې الله تعالی حرام کړي نو درې قسم دي وقالو دی وی هذه انعام دا ساروی دي وحرس او فصل له حجر من ده لا يطعمها نه بخوري دغه الا من نشو مګر هغه څوک چې مونږ وغواړو بزعمهم په په ګمان دریو کې بزعمهم یعنی په هغه طریقه باندې چې لا حجت لهم فيه تفسیر جلالین وای بزعمهم یعنی په هغه طریقه باندې چې لا حجت لهم فيه بس په خپل طبیعت باندې با دا پسل له ساروی دي نو څوک چې مونږ وغواړو نو هغه به خوري او څوک چې مونږ وغواړو هغه به نه خوري بس په چا باندې به حرامي او په چا باندې به حلالي دویم قسم و انعام او څاروي دي حرمت ظهورها چې حرام کړل شوی دي شاګانی داغي د پاره د سورلې و انعام او دریم قسم څاروي دي لا یذکرون اسم الله علیها نه یادې نوم د الله تعالی پاغي باندې حرمت ظهورها دا غدویم قسم دی د دې پوره تفصیل سورۃ المائده کې بیان شوی دی په دې کې اشاره ده ما جعل الله من بحیرة ولا صائبة ولا وسیلة ولا ولا حام ولا حام هغه دي بعضې څاروي به داسې وو چې دوی به په هغې باندې سورلي کول حرام ګڼل د بابا په نوم باندې به یې پرېښودله چا به د فصل وغیره نه شو منع کولی نو هغه ترې مراد دی دریم قسم او څه څاروي دي لا یذکرون اسم الله علیها نه یادوي نوم د الله تعالی په هغې باندې افتراء علیه د دروغ دا خو دروغ جوړول دي په الله تعالی باندې افتراء علیه د پاره دروغ جوړول په الله تعالی باندې دا افتراء علیه در دې درې وړ سره لګي دوی چې دا کم تقسیمات کوي په سارو کې او په فصل کې دا په الله تعالی باندې دروغ جوړي الله تعالی ته دا تقسیم نه کړي سیجیهم زر دې سبا زر دې سزا ورکړي الله تعالی دیو ته ما کان یبترون په ثواب دغه چې دروغ جوړي وقال ما في بطون هذه الانعام خالصه لذكورنا ومحرم على ازواجنا دا هم رد په تحریمات او غیر الله باندې یعنی بعضی سروي دا سی و چې دا غي بچي و ژوندې پیدا شو نو هغه به په زنانو باندې حرام ګڼل او کومړ به پیدا شو نو بیا به هغې له پکې برخه ورکوله بس لند لند دا تاسو مطلب وای چې پاغي کې ځان لا رسم و رواج او تحریماتو په ست طریقه باندې به بزعمهم معنی تاسو ما وکړه پاغه طریقه باندې لا حجت لهم پی چې څه دلیل به سره پینو بس ځان نه حلال او حرام جوړول وقالو او دوی دی ما پی وتونی هاذی الانعام هغه څه چې په ګیړو دي سارو کې دي ما پی وتونی هاذی الانعام مراد درنه پیدي شو ده دغسی ما فی بطون هذه الانعام نه مراد بچی دی خالصۃ لذکورنا دا خالص حلال دی زمونږ نارینه او د پاره او محرمون لا ازواجنا او حرام دی په زنانه او زمونږ باندې خالصۃ دې کې خالص نو مراد حلال دی دیو جنا دغه معنا کړی دا تفسیر جلالین معنا کړی دا خالصۃ یعنی حلال دا زمونږ لپاره حلال دی زمونږ د نارینه او د پاره او محرمونه لا ازواجنا او حرام کړی شوی دی زمونږ په زنانه باندې بس د بازي سارو پیا او د بازي سارو بچی بچی پیدا شول نو دې ساروی دا کم بچی چې پیدا شوی دی نو بس دا د نارینه او د پاره حلال دی او د زنانه او د پاره حرام دی ځان نه وس تقسیمات کول د پلانی ساروی دا پی د شوده دا د نارینه او د پاره حلالي زنانو باندې دا حرام دي اوس دغه تقسیمات به رضان نه کول و ایکم میتتن پوم پی شرکا او کوي اغا و ایکم میتتن او کوي اغا بچه مردار یعنی کم بچه چې پیدا شي دا سارو په هم پی شرکا نو ویدیو پاغي کې برابر شریک مس بیا وای دا برابر شریک وبکی دا نارینه تیوم خوراک کوي او زنانه تیوم خوراک کوي هغه دی خوري ځکه چې دا مردارې مردارې یو دا سیزونه خو په مشرکانو کې دې څه فرق نه و سیجزیهم زر دې سزا به ورکړي الله تعالی دوی سیجزیهم وصفهم زر دې سزا به ورکړي الله تعالی وصفهم د غلط بیان د دیو وصفهم د غلط بیان د دیو دې کې وصف په معنا د بیان سره دی او په عبارت کې تقدیر دی جزاء وصفهم سيجزيهم نو سپوره معنا دا شوله سيجزيهم زر دی چې سزا ورکړي الله تعالی دیو ته وصفهم هغه سزا د غلط بیان د دیو دیو چې دا کم غلط بیانونه کوي الله تعالی وز دی جزا او تور کوي انه حکیم علیم یقین الله تعالی حکمتون ور دی علیم پوهه په هر څه باندې قد خسر الذين قتلوا اولادهم سفهم بغیر علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء علی الله قد ضلوا ما كانوا مهتدين دی آیت کې الله تعالی بیانوي د نظر د غیر الله او د تحریم د غیر الله دا دوان اقسام پر آیت کې بیاني او دا غي الله تعالی وجوه ذکر کړی دي درې درې وجوه ذکر کړی دي د غیر الله په نوم باندې نظر مکوئ د سي د غیر الله د وجه نه تحریمات په ځان باندې مکوئ ولی یو دا صفحه دا دا قمقلتوب دی دویم په دې باندې ساس سره څه دلیل او علم موجود نه نه او دریم دار چې دا ابترا ده پر الله تعالی باندې حاصل د آیات د درې خبر شول رد تحریمات د غیر الله دغه سی نظر د غیر الله مکوي ولی دا غي درې وجوهات دي قمقلتیا ده دلیل په موږ سره نشته په الله تعالی باندې دروغ جوړول دي او په دې آیات کې درې درې خبرې دا شولې او درې حکمونه په هغه باندې مرتب کړی دی چې چا دا کار وکړ نو خسران قد خسره دا بالکل تاوانی دی دویمه خبره دا گمراه دی قد ظلم او دریم عدم اهتدا په دې کې د هدایت بالکل نوم نشان نشتره بالکل دا به هدایت ته پاتې شو نو ټول شپږ خبرې شولې په دې آیت کې درې وجوهات د پاره د رد په تحریمات او نظر د غیر الله باندې او پاغه باندې درې احکام مرتب کېدل نو شپږ خبرې شولې ټولې قد خسر الذين يقينا توانيان دي کسان قتلوا اولادهم چې وجلی دي بچی خپل اولاد خپل مخکې ردی وضاحت شو کنه څنګه وجل سپهن په په قمقلتیا سره بغیر علم بغیر د پوی او د دلیل نه وحرموا ما رزقهم الله او حرام کړی دی دیو هغه چې رزقهم الله چې ور کړی دی الله تعالی دیو دیو لره رزقهم الله ور کړی دی الله تعالی دیو لپاره یعنی حل الله لهم الله تعالی د دې لپاره حلال کړی دي او دیو هغه حرام کړی دي په ځان باندې نو درېمه خبره افتراء علی الله د وجه دروغ جوړول نه په الله تعالی باندې بیا نسبت الله تعالی ته کوي چې دا مونږ ته الله تعالی ویلي دي قد ذلو یقینا دیو گمراه دی او ما کانو مهتدین او نه دیو هدایت والا نو درې وجوهات د پاره د نظر د غیر الله او دغه سره پاره تحریم د غیر الله چې دا صحیح نه دی یو دا قمقلتیا ده او دویم بغیر علم دلیل له سره پینشتره او دریم دا افتراء علی الله ده افتراء علی الله درې احکام په مرتب شول یو دا خسران دی قد خسر الذین دا تاوانیان دي او دویم دا گمراهی ده قد ضلوا او دریم ما کانوا مهتدین هدایت پکې هم نشته دی نو ولې داسې کار کوئ چې پای کې تاوانی کیږئ په هغې باندې ګمراه کیږئ او د هدایت نه ډیر لرې کیږئ نو داسې کار ولې کوئ او هو الذی خاص الله تعالی هغه ذات دی انشا چې پیدا کړی دی جنات معروشات هغه باغونه معروشات سفرونو والا سفرونو والا و غیر معروشات او غیر سفرونو والا معروشات هغه دي چې هغه غوړېدلی په مخ د ځمکه باندې مثلا باغونه د خټکو دغه سیندوانی دي خربوزي و غیره دي یا بعضې اقسام د انګورو معروشات سفرونه دي هغې لپاره خلکو سفر هم د جوړ کړی او په هغې باندې اچولي لاندې تی اکثر چې دی د دغه تی لرګي و غیره تی خو دی هغه ته سفر وای او غیر معروشات او غیر معروشات هغه دی چې خپل پندای باندې ولاړی دا ډیر دی شلتالان دی دغه سي مڼی دی امرود دی کیلی دی نو دغسې باغونه دي چې هغه په خپله خپله پنډۍ باندې ټینګ دي په بل شي باندې نه دي ورپرېوتې او معروشات هغه دي چې بل چا ته ورپشا شوي دي هغه باغونه ترې مراد دي هغه میوې ترې مراد دي والله دی الله تعالی او ذات دی انشاج پیدا کړی جناتین باغونه معروشاتین او سفرون والا چې په بل سوانه ورپریوتی و غیر معروشات او غیر سفرون والا چې نه خپل ولاړی والنخل او زرع او کجوري او فصل مختلفا او کله چې مختلف دي میوه داغي مختلف دي خوندونه داغي مختلفا او کله دا صرف زرع زرع تراجه دي او یا دا نخل او زرع تا تاویل لكل واحد په کل واحدین سر راجه دي نو دا څه مشکل بګی نشته مختلفا مختلف دي او کله میوه داغي میوې د چار دی فصلونو یا اکله میوې د دې نخل زرعه د دې هر یو شی خوان او میوې بدل بدل دي و زیتونه او پیدا کړی دی الله تعالی خونا و رومان او انار متشابهن و غیر متشابه یو شان تری په پانو کې و غیر متشابه او نه دی یو شان د کې په میوه کې متشابهن دیو جنا دا معنی چې تاسو ما وکړه دا دغه جلال الدین سیوطی رحمت الله علیه ذکر کړی تفسیر جلالین کې وای متشابها یعنی ورقهما د رومان او زیتون پان یو شند کړي و غیر متشابها یعنی طعمهما خونه دی یو بل نه بالکل بدل دی خو لیکن د انار او د زیتون د ونو پانی دی بل سره مشابه دي لري نه چې ښکاری نو خلک کوی چې یار دا یو شی دی فرق نشي کولای ورقهما متشابهان غیر متشابه طعمهما کلو من ثمره اذا اثمره نو خورئ تاسو له میوې د هغې نه کله چې دا میوه وکړي میوه ونیسي وآتو حقه یوم حصاده او ورکوئ حق د الله تعالی په هغې کې یوم حصاده په ورځ د شکولو د هغې باندې حصاده حصاد لو کول ته ویل کی شو کول ته ویل کی پس لشوی دنو په کوم ورځ باندې چې دا ریبی او لو وکي د الله تعالی حق پکې ورکا دا سیلا باغ شو کینو د الله تعالی حق پکې ورکا دا یوم حصاده دا قید ذکر شوی په دې کې اشاره ده دیتا کم پسر او میوه چې په لاس باندې حاصل نشي او د حاصلېدو نه مخکې هلاک شي نو په هغې کې د الله تعالی حق واجبه نشته دی هلاک شوله که نه وخت نه ده رسېدلی او مخکې بېګارۍ راغله چا غلا که بل یو مشکلات پرې راغی سیلاب پرې راغی ختم یې که واغ نو خو نشته پای کې د الله تعالی حق پکې نشته دی بنده ته پکې څه پای څه شی پاتې نه شو نو د الله تعالی حق پکې هم نشته دی او یوم حصاده که لو کولو ته ورسېده لو دي که په پسل له دغه سیمه وی دی غلی وشو کولی لاس ته حاصل شولې نو د الله تعالی حق پای کې ورکا او زکات د عشر دی او یا چیرې نسب عشر دی شلمه هغه په کې ورکا سعید ابن مصیب رحمت الله علیه وی وآت حقه یوم حصاده د دې معنی سره لا تمنع صدقته فتعصوا ربکم لا تمنعوا الصدقه مه منع کوئ په هغې کې صدقه ورکول نو په تعصوا ربکم تاسو به نافرماني وکړئ د خپل رب ابن کثیر رحمت الله علیه ذکر کړی دی واتو حقه یوم حصاده ورکي دا حق پکې ورکي صدقې پکې ورکي الله تعالی پرې باندې راضي کوي ستاسو په پټې ده مثلا پاغې کې سبزی شوی ده ګاونډیان دی هغې له سبزی ورکي ټماټر دی پیاز دی داسې الوګان نورې سبزیانې دي ستا میوې دي اناران دي انګور دي گاوند کې داسې خلک شته چې د هغې نشته دی نو صدقه پې وکړه که نه و آتو حقه یوم حصاده نو لا تمنع صدقته په تعصو ربکم که صدقې هم پکې منع کړلې ورم نه کړلې د الله تعالی خلاف او نافرماني مو کړله او کله چې مؤمنان مسلمانان د خپلو باغونو نه او دغه سره خپل پستونو نه د الله تعالی حق په وخت باندې ورکي دا سی پاغي کې د یتیمانانو د مسکینانو خیال پکې ساتي الله تبارک تعالی ولا غزیاته په حدیث د مسند احمد کې راغلی دی ابو هريره رضی الله تعالی عنہ نقل کوي او نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی یو سړی په یو شل بیابان زبان په یو شل بیابان کې روانو بینما رجل بفلات من الارض په یو ځمکه باندې روانو په سمع صوتن پی صحابتین اسق حدیقت فلانین د پاسه وریځ وه په هغه وریځ کې یو اواز وشو وی ورشه د پلانکي ده باغ چیرې ده اوبه که د پلاني فصل ورشه اوبه که په دې وریځ کې یو اواز وشو یو سړی په شړ بیابان باندې روانو د پاسه په اسمان طرف ته وریځ وه په هغې کې اواز دې وریځې ته داسې وشو ورشه د پلاني باغ اوبه که او دا پلاني نوم یې ووایه چې لاړ سره پلاني باغ اوبه که دا سړی وای زه حیران شوم چې دا څنګه معامله ده وریس کې داسې اواز چې لاړ شر پلاني باغ وبکه نو هغه وریس لاړله د غزینه طرف ته شو روانه و روانه نو تر دې پورې چې په پرغه ما اهو په حرتین یو کارجن غونته کې زیو او په هغه کې باران شروع شو نور چاپیر شین دی او په یو ځای باندې باران راوریدل شروع شوله وې زه روان شوم او ورسېدم هغه کاړجنې ځمکې ته ور ورسېدم چې دا څنګه ماجرا ده دا څه واقعه ده نو په هغې کې لختی او نالۍ د روانې شولې به صوبه چې د روانې شولې بهیږي او یو لختی پکې روان دی او هغه بلکل ډک دی له اوبو نه یو لختی ته اوبه راجمع شولې نو زه ورپسې شوم په اوبو پسې چې دا لختی کم طرف ته تللی دی دا کم ځای ته رسېدلی دی پیدا رجل قائم په حق په حدیقته یحول الماء بمسحته ورلم یو باغ ته یو باغ دی دغه یو پټی دی کله هغې ته ورلم یو سړی پکې ولاړ دی د هغې سره بیلچه ور سره ده او د اوبه پکې اړی راړی اوبه چلی په پټي کې اوبه خور کوي پسل او خپل دا باغ اوبه کوي نو ما ورته ویل چې ای د الله تعالی بنده ستا نوم څه دی نوم دې څه دی ستا نو ما ته یې ویله ستا دا نوم ما په وریځ کې اورېدلی دی نو هغه ورته زما د نوم سره ستا څه کار دی زما په نوم باندې ته څه کوې نو ده ورته وویل چې ما دا په وریځ په وریځ کې اورېدلی نو ما ته هغه نوم ووایه چې کوم ما په وریځ کې اورېدلی اوس هغه نوم یې ووایه چې زما هم نوم دغه دی اسقي حدیقه فلان لاسمک د هغه نوم چې ستا د نوم سره برابر دی بس دغه نوم په وریځ کې ما واورېده خو سره ته دا وایا دا خبر راته وکا چې ته سکه پرې ما تصنع فيها ته پر خپل فصل کې پر باغ کې سکه چې زه پلار باندې روان یم په وریس کې مې دا आवाज اوریده چې ای وریزي ورشه او د پلانی سړی باغ وبکا فصل وبکا ته پر فصل کې پر باغ کې ته سکه نو هغه راته ویرله چې کله دا باغ په دې کې فصل وشي په دې کې میوې وشي نو په تصدقو به ثلثه زرا ټول درې حصې کما یو حصہ پاغي کې صدقه کما واکل انا و عیالی ثلثه او یو برخه بکی زه خپل اهل او عیال او خپل ځان ته پاتې کوم د خوراک د پاره و ارد فیها ثلثه او دریم برخه پای کې واپس ولګوم پرې باغ کې واپس ولګوم نو زه خپل ټول مال دا فصل دا درې برخې کما دغسې زه د خپل باغ ټولې میوې درې حصې کوم نو یوه حصه پکې د خپل اهل او عیال دپاره د خپل بالبچ دپاره پاتې کوم او یوه حصه داسې چې هغه یتیمانو کونډو مسکینانو ته ورکوم او درېیمه واپس په دې باغ کې واپس ولګوم کله چې مسلمانان دا کار شروع کی الله تبارک تعالی به په وخت په وخت باندې باران نه وری خو چې چا د اول نه د نیتی چې دا میوې مې وشولې دا باغ مې دی خو که څوک له رانږدې شو نو زه به ورسره بیا ګورم دا فصل مې دی خو که یو میږي ته یوه دانه ویوړله نو په دقه میږي باندې به ډس کوم پرېږدم یې نه اور ته یې اچوم چې سوځولی مې نه نو پرېږدم یې نه الله تعالی به څه باران نه وکړي الله تعالی به بیا څه فصل وکړي ستا یا که ورکوي تی نو صرف زکات تی ورکړي یوازې زکات نه صدقه تیم ورکړه نو الله تبارک تعالی چې په دې نیت دی ورکړل تی چې الله تعالی را لزیاتی کوي الله تعالی به لخ زیاتی کوي واتو حق ورکوي حق د الله تعالی پاره کی واتو حق یوم حصادی ورکوي حق د الله تعالی یوم حصادی په ورځ د شکول باندې په ورځ د لو کول باندې د لو کول د ورځې مطلب تاسو ته مو وایي پاغه ورځ باندې پرز نه دی خو ماندار چې تاسو لاس ته حاصل شي دغه تیمانه مراد ولا تسرفو اسراف او زیاتې مکوي ولا تسرفو اسراف دغه لیکلي دي مفسرینو لیکلي دي دې کې مراد د اسراف نه داره چې ولا تسرفو ولا تشرکو په دغه پسلونو په مایو کې نظر د غیر الله مکوي د غیر الله په نوم باندې کې مور کوي د پیر او د بابا په نوم باندې کې مور کوي دغه سی ولا تسرفو معنی دار چې د ځان نه بکی تحلیل او تحریم مکوي ولا تسرفو نو دوه معنی شولې په دې کې اصل کې رد دی په نظر د غیر الله باندې او دغه سی په تحریم د غیر الله باندې ولا تسرفو او ابن جریر رحمت الله علیه لیکلی دی او ولا تصرفو کې وي او هر هغه کس چې هغه مخالف دی امر د الله تعالی نه مصرف دی دا سی کار پکې مکوي چې الله تعالی د نه پاغي باندې راضي شي ناراض شي د سیو کار پکې مکوي واتو حق او ورکوي حق د الله تعالی یوم حصادی په ورځ د شو کولو د غیبانی په ورځ د کولو د غیبانی ولا تسری په اسراف او زیاتې مکوي د غیر الله په نوم باندې کې مور کوي دغه سر ځان نه کې حرام او حلال م جوړوي ځان نه کې تحریمات مکوي او داس یو کار پکې مکوئ چې هغه د الله تعالی د امر خلاف وي انه لا يحب المسرفين یقینا الله تعالی نه خوښي زیاتی کوونکي المسرفین المشرکین مشرکان او دغه سي نظر کوونکي په نوم د غیر الله باندې د ځان نه تحریم کوونکي دا ټول اسراف اسراف دی ومن الانعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين دا بل دلیل عقلی دی د پاره د رد شرک فعلی او په عبارت کې تقدیر دی اصل له سره وانشا من الانعام وانشا من الانعام او پیدا کړی دی الله تعالی د سارونه حمولتن بار وړون کی حمولتن بار وړون کی و فرشا او ټیټ قد والا و فرشا او چیت قد والا یو دو قسم ساروی دي یو قسم ساروی هغه دي چې هغه بار وړلی شي او د هغې دا قد ټیټ نه دی بلکې اوچت دی لکه اوښان دي اسونه دي او دغسې خره دي قچر وغیره دي و فرشه او بل هغه ساروی دي چې د هغې دا ملای ټیټه ده ټیټ قد واله دي چیت قد واله دي او هغه سدي ګړي دي بيزي دي چې هغه بار نشي وړلای ځمکې ته نږدې دي دوی معنا په سرین ذکر کړی دا فرشه د فرش نه مراد په دې کې هغه دی چې دا غیر سرمون نه پرشونه جوړیږي دا غیر سرمون نه لاندې دا سیزونه جوړیږي په باندې ناست کیږي او فرشه الله تعالی دا دو قسم ساروی دا پیدا کړی دي کلو مما رزقکم الله خوري حلال غنی کلو خوري یعنی حلال غنی مما رزقکم الله هغه چې حلال کړی دی الله تعالی تاسو لپاره رزقکم الله چې الله تعالی حلال کړی تاسو لپاره ولا تتبعوا خطوات شیطان یو تابعداري مکوئ د قدمونو د شیطان دې کې مراد یعنی د غیر الله په نوم باندې پکې نظر مکوئ تحریمات د غیر الله پکې مکوئ ولا تتبعوا خطوات شیطان او د دې مطلب مې ارتمخ کې بیان کړی دی چې ولا تتبعوا خطوات شیطان څه معنی ده دې دې کې مطلب تفسیر جلالین ډیره بهترینه معنا کړې ده ولا تتبعوا خطوات الشیطان ولا تتبعوا طرائق الشیطان په تحریم او تحلیل په حلال او په حرامو کې د شیطان په طریقو باندې مروانیږي بلکې د الله تعالی په طریقو باندې روان شي طرائق الشیطان په تحریم او تحلیل انه لکم عدو مبین یقینا دا شیطان استاد د پاره دشمن دی ښکارا ثمانیه ازواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل آز ذکرین حرم عامل انثیین ام اشتملت الیه ارحام الانثیین په دې آیاتونو په مطلب باندې ځان پوهې کې بیا بالکل ترجمه اسانه ده ثمانیت ازواج حاصل د دې دو آیاتونو دا دی چې د مکې مشرکانو او داسې نور مشرکانو په ځان باندې ساروي حرام کړیو څه څاروي یې په ځان باندې حرام ګڼل نو الله تعالی په هغې باندې رد کوي په طریقې د دلیل عقلي سره حاصل د آیات او حاصل د رد دا دی چې د دې څاروو د حرمت دپاره سبب تاسو ذکورت وایئ یعنی چې کم څاروي نارینه وي نو هغه په ځان باندې حرام ګڼئ او که انوست یعنی کمه کمه څاروي چې پای کې زنانوالی وي مادي وي نو د دې حرمت د پاره سبب هغه وای او کنه سبب ولا دا وای چې دار د مور په ګډه کې دی نو ځکه دا حرام دی په مونږ باندې نو که چرته سبب اول شي اول سبب مراد شي یعنی د سارو د حرمت د پاره سبب ذکورت وي نو به کاردار چې بیا ټول نارینه ساروی هغه حرام کړلی شي که هغه لکه مثلا ګډ دی سیرلی دی وای دی سنډه دی بیا د ټول حرام شي کنه وخره او که چرته د علت د حرمت د پاره هغه انوثت وي چې دا ماده ده دا اناث دی نو بیا خداره چې ټول اناث ساروی دی حرام کړی شي ګړه ده بیزه ده غوا ده میخه ده اوخه ده بیا خو دا ټول حرام شي کړ او که چرته حرمت د د حرمت د پاره سبب اجتمال د ارحام الانثیین وي یعنی د دیو د میندو چې په دې خېټو کې سری دار باندې حرام دي نو بیا خو په کار دار چې ټول مؤنثات او ټول ذکورات دې حرام کړی شي لکه په خېټه کې خو څه پته نه لګي چې دا څه شرخ یا مذکر یا مؤنثي ان شاء الله په مطلب باندې پوه شوی وي نو تاسو رضان نه پدې کې وایي چې دا بعضی مذکر حرام دی بعضی حلال دی بعضی مؤنثات حلال دي بعضی حرام دي بعضی پلانی ساروی په ګډه کې کم ساروی دی کم بچی دی نو دا په نارینو د پاره حلال دی بعضی د زنانو د پاره دا حرام دی دم څه شی جوړ کړی د تحریم د پاره تاسو مونږ ته علت وای سبب وای چې ذکورت دی که انوثت دی او کا اشتمال د ارحم الانثیین دی که ذکورت شي نو ټول نارینه ساروی دی حرام شي که انوثت شي نو ټول نو زنانه ساروی دي حرام شي او که چرته استعمال د ارحام الانثیین دي نو بیا خو به کار داره چې مذکر او مؤنث دواړه حرام شي او په هر چا دي حرام شي تاسو به تقسیمات د کم نه کړی اوس الله تعالی اوس هم دغه ذکر کړلی په دواړو آیاتونو کې دغه بیانې ان شاء الله اوس به پوهیږئ سمانیه تازواج اته جوړی دي پیدا کړی دي د دې کې اصل له انشا خلقه پیدا کړی دي الله تعالی اته جوړی مینځه انسنینی ګړه او سیرله آیا دا الله تعالی حرام کړی دي امیل انساین یو کنه الله تعالی حرام کړی دی هغه دوه مادي چې هغه ګړه او بیزه ده کم پکې الله تعالی حرام کړلی سبب د هدا حرمت د پاره څه شی وای اما اشتمالت علیه الحام الانسین او کنه هغه شی چې مشتمل دی پاغه باندې رحمونه بچیدانی د میندو راغسارو یعنی که علت ولدا اشتمال د ارحام الانسین وی نو بیا خو په کار ده چې نارینه او دا زنانه دواړه ګډه بیزه او دغسې ګډ او سیرلی دواړه دې حرام شي نو تاسو خو کې داسې نه کوئ تاسو خو علت مونږ ته وښایې سبب مونږ ته وښایې تاسو خو وایئ چې دا څاروی حرام دی او دا حلال دی نو کم پکې دی سبب یې د حرمت دپاره ذکورت دی که انوثت دی که څه شی وایي نبئونی بعلم خبر را کې ما ته خپ دلیل سره بعلم نه مراد دې کې دلیل لې ان کنتم صادقین که تاسو رښتون یې پی نسبت ذالک التحریم الی الله تفسیر بحر المحیط لیکلی دی ډیر بهترین خبره کړې ان کنتم صادقین که تاسو رښتون یې پی نسبت ذالک التحریم په نسبت کولو دغه تحریم کې الی الله تعالی الله تعالی ته تاسو دې حرمت نسبت کوي نو ما ته وخی سبا را ته وخی پی پی نسبت ذالک التحریم الی الله تعالی ومن الابل اثنین مخکې څلور اقسام بیان شول ومن ال ومن ال ومن الابل اثنین او دغه سي د وخان الله تعالی پیدا کړی دی دوا اوخه او اوخه ومن البقر اثنین او د غواګانو نه هم د دی غواګانی غوایان قل تو پیغمبر از ذکرین حرم ویل انسین او تو آیا غدوان ران چې اوښ او غوایې دې حرام کړي دي الله تعالی امین الانثیین او که هغه دوه ماده چې هغه اوښه او غوا ده ام مشتملت ام مشتملت علی ارحام الانثیین او کنه هغه چې مشتمل دی په غیبانی بچدانی د میندو نو بیا خو په کار چې مذکر او مؤنث دواړه حرام شي ام کنتم شهدا الله تعالی په دې باندې رد کړي نو اوسه دا اوس دا بره طریقه رد شوله ام ام کنتم شهدا آیات تاسو حاضر وای اذ وصاکم الله بهذا کله چې حکم درکو الله تعالی تاسو ته بهذا بهذا التحریم بهذا التحریم تاسو ته الله تعالی دې حکم کړی دی یعنی معنا دا شوله چې دې کې طلب د دلیل نقلی دی طلب د دلیل نقلی دی د چا په مخ کې الله تعالی تاسو ته حکم کړی دی چې تاسو یا د کم یو پیغمبر ته الله تعالی دا وحی کړی و تاسو په غزه کې حاضر و او تاسو غوښه واوریدله نو دې کې طلب د دلیل نقلی شو دا کم یو پیغمبر ته الله تعالی دا ویلی دا تاسو چې کم تحریم او تحلیل جوړ کړی تاسو دې باندې یو نقلی دلیل پیش کړئ اذ وصاکم الله بهذا کله چې وصیت مضبوط حکم درکاو الله تعالی تاسو ته بهذا په دغه تحریم سره بهذا بهذا سمانه ده بهذا تحریم فاعتمدتم ذالک تاسو په غیبه باندې اعتماد وکړه لا بل کاذبون فيه نه دسې نه ده بلکې دوی بالکل په دې کې دروغجن دي په من از لومیم من ابترا دې کې زورونه ذکر کړو صلی الله تعالی مشرکانو ته او د دې ټولو مرداریو مشر چې و اول شرک چې عربو ته راوړی و عمرو ابن لحی هغه راوړی نو زیات اشاره کې هغې ته او هغه تباه شوي د عربو ته شرک راوړه راوی راوسته دا ټول هر څه چې دا حلال دی دا حرام دی د ځان نه تحلیلات او تحریمات کول نو دا بر د په حکم باندې وکاو دا ټول هر څه بنیاد دی خو دی عمر ابن لحی په معنا د لمن څوک دی لوی ظالم ممن دا چانه ابتر الله کذبان چې جوړی په الله تعالی باندې درو لیذل الناس بغیر علم دیر پاره چې گمراه کی خلق لره بغیر علم بغیر د علم بغیر علم بغیر د پوی نه یا بغیر علم بغیر د دلیل نه ان الله لا يهدي القوم الظالمين یقینا الله تعالی توفیق نه ورکوي قوم ظالمانو عنادیانو ته ان الله لا يهدي القوم الظالمين الله تعالی لا يهدي توفیق نه ورکوي قوم زدیانو عنادیانو ته